نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وو ما تعوذ المتعوذون بمثلهما او كما قال دغه دو سورتونه چې چام ویل ګورا دا دو سورتونه چې چام ویل نو په دغه دو سورتونو لکه یو سړی په پناهې دی الله کې را درومي دا سه پناهي په بل طریقه نه حاصلېږي رب دې د صورت ما سبق سره داو مخکې مسله د توحید بیان شو اوس الله فرمایي د توحید مسله د ذکر الله نو اوس ګور خیال کوا د دغه حفاظت هم کوا چې څه کوا اسنا چې خلق درگاه لټیټ وي او تم په خطا شي خلق غیر الله را مدد کوي او تم را مدد کوي الله طریقه د حفاظت وکړه بیان کړلا دعوا د دواړو سوراتونو دعوا التعوذ بالرب د خپل رب نه پناهي غوښتل دغه لپاره چې الله حفاظت دې کی ام دې عقیده ام دې عمل ام دې حال ام دې مال په هر لحاظ را دا دو سورتونه دا سیو چې دا ډیر فضایل دې دغه راغلیو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دیو دو کېدو نه مخکې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام به دا دو سورته نو ویل بیا به داسې په خپل لاسونو کې کوف ونی وکړو چې داسې لګي غوندې لاړې به صلی الله علیه او هغه دو لاسونه به پیغمبر علیہ السلام داسې په خپل وجود تی رولا دا اخرنی صورتونو چې پاره پناهي غواړي انسان دی الله نه په پناه کې ردرمي انسان دی الله سبب د نزول په بارا کې بعض علما فرمایي بعض علما اگرچه محققین دی هغه سره اختلاف لري په بعضو خبرو کې لیکن دا اختلاف علمی تحقیق لري پدا کې د عوامو د پورا مزل لري کول پکور علما کرام فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لګ لګ اثرات خدا سے توبا حضرت عائشہ فرمائے توبا پیغمبر باندې دا لګ لګ اثرات اثرات داسې چې د دنیا یو کار به کړي او نو پاغه به سوچ دا کولو چې کړه مې لري کنه مې لري کړه کله کله د سړی نه نسیان وشي د دین په کار کې نه د دنیا په کار کې پیغمبر پریشان غوندې الله تبارک وتعالى دا دو سورتونه راولېګل په دا طریقه خو پیغمبر علی السلام ولیدو یو دو ملائک دی باقی پدا کې علمی تحقیق شته هغه د خلکو لپاره مناسب نه ده صرف د علماو کار دی هر مسله پښتانه وی چې د وجری و د جماعت نه ښه نقصان علماو په دغه ځای کې وکړو چې کومه مسلې د عوامو وي هغه عوامو نه بیانېږي او کومه مسلې چې د عوامو نه وي هغه عوامو نه بیانېږي د عوام په شش او پنځ کې دي خلک اړیون دي چې خدای په چا پسې لوړ شو په چا پسې لوړ شو سلا حالانکه علمی اختلاف ساتل دا څه غلط خبره نه ده امام ابو حنیفه د خپل شاګردانو سره اختلاف دي شاګردانو دی هغه اختلاف ده د صحابه په خپل منځ کې اختلاف در شوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د سره په موضوع باندې مسه منل نه پاول کی صلا خبر نو ورسېدل نو ته څه چې ابن عمر قول تاسو نه خبر نو ورسېدل ورسو خبر ورسېدو بیا اختلاف دی رائے ساتل زول له خبره ده لیکن حق له زول سو چې حق دې نه خطا نشي کا دا آیتونه پیغمبر ولستلو په هغه طریقه الله تبارک وتعالى دې هغه تکلیف نه نجات ورکو دا آیتونه دا سورتونه تتمه او د مخ کې نه پورخه دا تتمه وا مطلب مخ کې خبره په الله پورا کوي مطلب دا چې پیغمبر خلق له دا مسله بیان کړي چې الله یکی تنها ذات او ذل الله بیانې چې پناهي به سره د چانه غوړې دی یو الله نه زکه چې الله رب دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام دی الله چې عام او خاص مهربان دی قل اعوذ برب الفلق و یا پیغمبر چې ز پناه غواړم پر رب دی فلق سرا فلق ویل شي سبا علا سبا خپل معنا نه وخا د فلق خپل معنا چاود چاودیدل پټنا شلیدل دلته کې مو معنا وکړه د سبعی د سبعی معنا دغه معنی لا حاصل معنا ای لفظي معنا نه مطلب دا دی چې مو خلق سبعی لڅوي چې سبعی شي شپه 14 ته یې کنه وي شپه 14 ته او سره 14 چاله یې تزړه رشین کی مطلب زړه دی وشره هغه خلق زړه 14 یې نو شپه 14 له سبعی سبعی له شپه 14 یې فلق نه مراد دلته کې سبعی دی دای حاصل معنا وا ډیر خلک اعتراض کوي ودا د پنځپیر علما چې دې ځان نه معنی کوي څنګه د فلق معنا بل او د بل معنا وکړه دا یاد لرا دا یاد لرا مسله ځکه اهمه خبره ده قران کریم کې چې الله څه بیان کړی دی اغه له ځون ور رسول لې څنګه په کومه طریقه مقصود متکلم چې دی الله څه مقصد دی اغه له ځون ور رسول لې څوک به خپل رب لا الله نو مخلي کوم چې اصل لې نو څوک به خپل رب لا خلوي په کوي علماء لیکلي دي چې یو سړی په خلوي په قسمو کې نو قسم کیږي څله چې مقصد یې مغه الله دی څه شي دی او کوشش کوه نو می صحیح زده کا صحیح نو می زده کا یوی الله مقصد لزان رسول نو معنا او ترجمه چې تو کوم وکړه د هغه ترجمه مطابق ته د الله مقصد لا زور ورسو مقصد هم دا غوخه فلق بلا معنا وا چاو د نشپا چاو دی سبیلم شپا چاو دی زکه ما معنا وکړه پنای غواړم نو اے پیغمبر از پنای غواړم پرب دې سبا سره ها که بالکل مطلب بدل شي نو دا بیا تحریف ته او ډیر خلک بدل شي کې اخته دي ښا ډیر خلک اخته دي کوز خلک دي بریلیان غویلوي بریلی کېدل دا څه کفر نه دی په شرط دغه چې عقیده د اسلامي د نوم سره د الله څخه کار نشته ښا د نوم سره د الله هیڅ کار نشته عقیده درسته ولې هغه دا خبره کوي چې پیغمبر بشر نه دی او قران کریم دا مسله ذکر کوي چې پیغمبر څه شی دی جواب ورکو څه شی دی انسان دی د پیغمبر ټبر وګوره بچی انسانون دي کنه نه خزي انسانونو کنه والدین انسانونو کنه خوراک ستا کې کولو کرے کولو دا د بشر خو بیری کړي د فرشتي خو بیری د بشر خو بیری کړي خو دوی وی چې نه پیغمبر بشر نه دی ها وی پیغمبر بشر نه دی نور من نور الله دلیل سره دی قران کریم کې الله فرمایلی دی قل وی پیغمبرا انما انا بشر مثلکم دا آیت په دا طریقه وی وی قل وی پیغمبرا ان بشکا ما انا بشر مثلکم زنیم بشر دی تو سے پښونته تو سے بشر ز بشر نه دلته تحریف وګړو خو ته نه پويږي ټول څه پته لګي ټول څه پته لګي هیڅ پته ته نه لګي ښا د مو د تو مثال داسې دی لکه یو امی سړی جټ سړی لوړ شي دکاندار لا او ته چې مولا چې دی ګولې روکا نو ګولې دیر کی الکه پیرسټامول ګولې مولا روکا نو پیرسټامول په لیکلی وی مزارای ته په جوړ کړی وی خو الته کې کمپنی لوکل وی نو ته چې مړه خې ګولې دی کولل یو سه و دې نه پیژندلا دا لوکل وا کمپنی اصل نه وا دا نور دغه سي دغه سي یو انسان چې هغه د دین سره تعلق نه ساتي دی هغه علمی جوابات به علما کوي ښا قران کریم کې چې دغه آیت تکله وګوري دا آیت په دا طریقه لیکل شوی قل وی پیغمبره انما دا څه لیکل شوی تړل تړل لیکل شوی ان بیل او بیا ما بیل نه او دای څنګه وی ان بشکا ما انا نیم ز دا مخبل معنا لري نه يم زه او انما معنا لري بشکا انا بشر مثلکم زم دې توسه غوند انسان يم لکه څنګه توسه خراس کا کو زم داسې خوراک کو ته توسه بچی دي موم بچی دي توسه ضرورتونه لرو د موم ضرورتونه دي ها دومره پرته چې مولا وਹੀ کی پیغمبر پر مې توسه لوهي زه پیغمبر یم توسه پیغمبران نه ښه یو کلی کې دی خزه میړه مړ شو خاون کله چې خاون مړ شي او د هغه سړي بچي وي نو خزه لا وتم ایسه په میراث کې ملويږي څومره او چې بچي نه وي او خاون ته مړ شي خزه لا بیا څلورمه ایسه په میراث کې ملويږي د د سړي ډېر زیات مال او په کروڑونو پیسې وي خزی سوچ کړي چې کا اوس خدا نه خواسته دا بچي می دغه پیسې می د بچو لاس لور سره دغه پیسې خو به ټوله اړای غړای ورغل یو مولا ولا مولا به زکه ویل چې کم تحریف کوي هغه سم مناسب ټکی مې مولانا صاحب دار ته ویا چې کله دې خدي خاون مرشي بچي می څو مې حسابي چې وته کروڑ روپی ویني یو کروڑ سره به راسي دا او کروڑ ټول دې بچي دې بچو ها وی بچی خو مې ډېر لوفر دی دا به څه کوو بیا دا څه طریقه نه کارته وغالانو خو چې دا څه طریقه چې څوک په پوي نشي چې بچی مې پوي نشي کنه چې تورم دی الله وچلاوي او خبرم چې کنده هغه وکي چې بچی مې یې اومني بیا بس نو نور لوکه ته پیګن ته خپ ته خپېږي نو استاد ته خپېږي ځکه چې علم غاټ دار یو چې ته په یو کند کې خو به چې شي وی کنه مطلب دا و چې څه پکې راو وسا اے هغه رنگ وی چې ته یې چور دروازه پاګې وتل غوړ وختل مولانا سے بته اشاره وکړه چې به ګوګه خيري مون اخره دا خبره خو سړی مولا عام باشد کې چپ نشوال دا خو دې مليانو کار دی چې وا خبره دی لکی او بل ویری کی اسمونه ته خطه کې اوس بګه ته چته کې دا مليان کولای شي ښا دومره پاور شته وسره تو وړه خبره کافر کی تو کده خدای سره صرف لوس نظر دې مې ته وړو کو پھرا دا وګوره دا خو ډیر گمراه سړی او که په خپل دی وی خزه په سر لوز غنی نو خیر دی دا خو د شفقت والا لوز سړی بڑا د رحمان جو نظر جدا او د تو جدا دی چا ویل چې په کلی مخلفو کتو کې ګنا ستاره اے دی وی تفخی جوړوي تو خو دغه خلکو لخپې جوړ کړي خو په قبر کې به څه جواب مولا د هغه دین خرڅ شوی دی او خرڅيږي دا د څوک بعید نه کړي چې نه خرڅيږي د پیغمبر په دور کې چې پیغمبر یې لیدلو په هغه ټیم کې علما خرڅوي دي یعنی خرڅوي قران کریم کې الله وته حمار او سپي ویل دي نو چلا د اوس زمانه یو مولا نشي خرڅ دي چې دین پری دی او نور پالیسی اختیار کړي حالانکه دا اٹل فیصله چې دین پر خپل نشته دین پر خپل په یو قانون کې هم سلا دین اٹل شي نه پدا کې دو نمبرې نشته دی اوس چې ته خلق ول دي دین داسې نقشه پیش کې چې نه مولا جایز دی او تو سره نه دی جایز نو دا خو بیا دی يهودو دی علماء خبره شو چې هغه به خلق لوي چې دا امیان دی خدای غیان دی او موږ مولیان نه پرې سوره جنت لزنا دا خو ته دا نظریات جوړ کړل ها اشاعت التوحید والسنه خلق لدا پیغام ورکړي چې اے خلق دین په خپل او پیژنه نکاح په خپل تړه جنازه په خپل کوا دین زده کا د چانه زون کمزوري مګړه ته دین نشي زده کواله د موږ صرف جرم دار چې موږ سپینه خبره وکړه نو خلق باندې فتوی ولګولې چې راکه په دغه مسلمان منځونه نه کیږي افلانې مولای د جمعات نو کو چلا ودا کو چې د منځونه پسې نه کیږي او چې ټول موږ کیږي چې ته توبه نعوذ بالله خیر هغه مولا ته ویلی چې خبره به وکړو خزه خدا ته وی چې مطلب په اشارو اشارو کې دا خبره داسې په اشارو اشارو غوته نه کوي خلک هغه ته چې مولا صاحب دا ته چې دومره او کروڑ مولا مرتوي زه کما کله خو نه چې ته وی په کیسه نه کوم ته روشت بیا کسه چې څنګه دی لګاو هغه چې بس حاضر جناب خبره په مونږه وخلا مولا سی برغله ده بچی کې نه ولید السلام علیکم بچو علیکم سلام خبر شوه چې تو سی والد سی وبسو جی بس هغه وفات شو الله دې وبخي ها یره مولانا سی واسه برغله کړه هغه میراث دې موږ له تقسیم کړو ډیره به خشي ډیره خزه بچی چلانا میراث به تقسیم کو خو دې الله په توره به تقسیم و دې چا په توره الله په توره بچو دې چې جی موږ هم دا غنیت مسلمانانو شکر دی چې الله په توره تقسیم کړه وي ښا اوس د بچی په خپل منځ کې یو بل ګوري چې خلو چې په د صورت کې خودي میراث تذکرہ نشته چې مولا غلط شو کتنګي او چې استاد یو یو منټ جی ته چلو شو استاد جی دا د میراث خبره په صورت لهب تبت یدا بی لهب کې نه دا په صورت النساء کې رو وای خلک نه ته مولا چل خای دا مولا کدوونو پونی ویلې ګستاخه چپ کې نه کې نه ولي هغه چې ځکه دې شی علم غړ در یو چې ته کوم ځکه وینو اوس وره چې مولا په کومه طریقه تحریف کوي ښا ته نه خبرې وتبت يدا ابي لهب وتب تباو برباد شو ابو لهب وتب ټول تبا شو ابو لهب ته څه لپاره دوی کنه وی جی پاتره ورته چې تبا شو یره خو سجو یو یې کنه چې چاره ته کوم پرې بداو یې اور نو خو یو یې چې چاره کنه وینا د ځکه یې چې خبر متوجه شو دام څوک ته خدا چې نو سره وی دا مور دو وی مور لا په اردو کې څه وی ما خدا ما نو قران کریم خو ډیره جبا خبر کړی وی څه ویلې دي یو قران خو ویلې دي چې دا ټول پیسې د توسې د مور دي د چاري دا وته کروڑ روپی چې دی په دا کې دا ټول پیسې چې دی لري چاري دا چې تاسو په کې وا پیسې نه راځي هغه چې استاد جی څنګه ګډول شروع ولاد ګوره موږ په کې ساره ستلا خلق ورته ویل غوي زه ته قران یې ګستاخه اوس لګوا ورته څنګه الله ویلي دی وی مالو مال دې دغمړي و ما کا سب دا ټول دې دغه مور دی اردو لغتار وخت ښه ما کا سب سب ویل شي اردو کې چشیلا ټول ما چشیلا ویل شي اوس دا خو دې الله قران ویل لیکن چې کوم مطلب دې دغه آیات او اغه لا ون رسیدل خپل یو مطلب یې ته جوړ کړی ځان نه بماله و ما کا سب دا دې توسو دې مو د ټول مال غیله دغه چې وس الله ویل نو به کې څه ویو ټول پیسې اول ورکړي دي عرض مې داو چې یو دې قران کریم نه استدلال کول دي په دغه طریقه ګورا په دغه طریقه چې ته اصل مسله خرابه کې ښا نو فلق معنا مو دې سبا وکړه من شر ما خلق مطلب چې کوم دی الله دې هغه به نه خطا کوي نور حاصل معنا لفظي معنا با محاوره معنا دا تکول شي ښا من شر ما وبدا دلائل موجود دي من شر ما خلق دې شر دې هغه مخلوقاتونه چې الله پیدا کړي او من شر غاسق او دې شر دې تیرینا اذا وقبا کلچ داخل شي هر شلا کله چې وګړيږي کله چې خورشي غاسق په عربي کې یخ شي چیز لوي لکه شپېلا دلته کې الله غاسق یاد کړو ځکه چې اکثر لا غلې ډاکې zarar چې کلا ګناهونه چې کلا کیږي د شپې کیږي ومن شر النفاثات او د شر د فکو وهن کیونا مراد دغه نه هغه فکی وهن کیو چې هغه یو تفسیر مطابق هغه پاغه غټو کې فکی وهل ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوون کی نا کله چې حسد کارا کې اذا حسد کله چې حسد کارا کې ښا ګوره کچری دی وسړی په لړ کې خبره راغله چې دغله دومره عزت او مال او دولت صلی الله علیه کړی دی په لړ کې خبره تیر شو په دا نه ګناګاری کې زړه به اختیار شایره او کچر ریاکشن دی وکړو ګناګاری کې به الاخا کته بعد اورې ځنی چا سره وکړل بعد اورې بعد اورې پیژنو کنه هیڅوک هم نه پیژني بعد اورې زمو خلکو سره بعد اورې پیژني نو نه اسی دې پتو یو خبره هم بکیو کو وی کو وی کو دې پتو خبره وای ورا وی اورې سړي دا شیطان او فرعون په خپل کې سره ملو شول ملو شوی نه لري خنه چې ته په ویډیو کې دي نه چې ته په حدیث کې دي اسه پتو خبره را خو عبرت پکې پروت دی کبه وی چې څنګه وی چې شوی دا سندري نو ته خلکو ته خپل بچو لا کیسه نه کوي چې یو کیس وی وا کیسه وا او یو زماره وو ولومړ لا یو چې داسې وکي یو یو خکار خور تر ول نو مزارې خبرې کولې شي خو چې تی کوي د عبرت ته پوره کوي چې سر په کاس پوي وي پاګه یو مقصد به کې پروت وي دا څه دا څه په حواله سره موجود نه وي دی پتاوی خبره وی فرعون او شیطان په خپل مینس کې صلاح وکړه کې ناستل فرعون شیطان لوي چې و شیطان دار ته ویا تو خو ځول رب ویلو ته خو چې سجدا نه وکړې مو ځول رب ویلو نو دار ته ویا چې مو د تو نه بم غټ گمراه په دغه دنیا کې څوک ویدا سي رزیل انسان زه ته چې وته الله بندا دنیا ته ډکا ته خبر نه خو چې مو په ځان کې خلو کا شته غویر څه چې درمو د شپې دا سه وخت غوند ټیم نه یو کور لوي راغله دروازه ټکولې دروازه ټکول څوک دې نه نه आवाज راغله یا موږ الله په دوی فرشتیر لګلې یو وی څنګه راغلی څنګه راغلی خیر خو بیوی وی بس راغلی وی خبره لا تلګ روزه لګ زر روزه ضروری خبره ایمرجنسی کې روزه کني درو بل چاله بیا راونی نو سړی چې کنده ختم نه راځي ولې انداسې بي بي سي زونه لګولې بس رومنډا کړه جی څنګه او دا شکلې دا صورتونه دا خو ډېر ښه خلک معلومه کو څنګه راغلی څوک یو فرشتي یو و چې شي لرغلی یا دغه لرغلی یو چې الله تعالی ویل چې داسې یو بنده دی اے پدا قبایلو کې پښتنو کې اوسېږي ویر شو او یغلا دا خبره وکړو چې الله په کویل چې صرف او صرف یوا دا وې قبول کو بلا نه ښا بس چې څه دا وې وغوښتل ماګه قبول کو چې څه یې وې نو غلیو دغه نه چې څه دې وغوښتل په دغه زوی کې لیکل شوار څه چې دې قبلېږي او سړی سوچ کړه چې خدای چې شی وای او څه شی وکړ نو کومه ته خو ویلی نو چې خدای د جهنم نه بچ کې جنت نه ولم جوړ کې د ګناهونو نه بچ کې دا به ویل یا مسول بادشاہیرو کې ته شهرو کې نو سړی چې سوچ او فکر کړه چې لکه مې سوچ لا پرې دو کنه خدای مې جار کینو ډیر پر شاشه پاک کې وټول ډیر مشکل سوالو خو چلاو هغه چې ټیم لګ دې بل چې تر او نظر کوا خیر سوچ په کولو کولو خود غلا خبره ور واستا وی ویل چې بس زمو په لو خو یو هرمون دی نو وچار مون دی یو هرمون مې دار چې مو دا غونډی نه دی پرون یو غور وسچیرو په یو نیم لاک روپی او سبوله که خیر نن کېدل والا رو داسې شودګون به او مستګون به خو چې مو خړې باندې لګي ځکه چې هغه وی مو نه وی بس صرف دا غوړم چې دا مړاشي د موږ پښتانه چې ترقی نه کوي وجه دا ده که یو سړی یو قدم بر وختل دا ټول خلک غل ګوري چې څل وخت برا دا ترقی څل ملو شو کاغه مالی وی کاغه روحانی وی کاغه دیني ښا دغه له حسد ویلې شيخه چاله الله یو نعمت ورکړی دی خپکیږي په ما چا ورکړی دی چاله الله دولت ورکړی ګوړې الله ورکړی چا ورکړی نو ته صلاح حسد کوي تربګنی صلاح کوي بعد نه دې څلوي ما وي دا دې زد دا دې عناد ده او حسدګر انسان کم سړی چې حسد کوي پیغمبر فرمایي نه کې داسې سوزي داسې سوزي لکه پلرګي چې ور ور ور باندې لرګي کېره ولرګي سوزي ښا خپل نه کې مسوزه مسلمان حاجت روا د خلکو دی سوال ذکر کیږي کله چې یو سړی په خبرو کې تکرار کوي تکرار مطلب دا وي چې یو خبره بار بار کوي تو سه بلا زنه جرګي بوس خلک لیدلی وي هغه چې کله خبره کوي په خبرو کې یو خبره بار بار ذکر کوي لکه ځنې سړی دا خبره کله غلطه نو هغه بیا د خپل خبره درو موجودولو لپاره په مانس کې یو خبره تکیه کلام چې وته وي هغه پیش کوي لکه یو نسره چې کله خبرې کې دا وی مطلب دا ہے چې او مطلب دا راي چې نو بس دا ټکه دومره ډیر وی چې مخامخ کم سړی خبرې وری هغه لګ بور شي چې لکه بس بیا خبره بار بار څنګه کړه دا مطلب دا چې پکې بار بار مې دا څه دا قانون دی فطرت دی د انسان زړه هغه خبره بده غني چې کم بار بار وی تکرار یو بد شی دی اے عقلی طور په هر شي کې نه په بازي سيزونو کې تکرار بد شعر مطلب دا چې ټینډې در شروع کړي د سره ټینډې خوري او ټینډې خوري او ټینډې خوري بل د سره یې خورم نه نو اس خپل بچی سره د زون چکنه دشمن جوړاوي بچی دنه پښتنو کې چې بابا په دغه بازور کې خو کوم بس لړای خرڅي کله سړی په کله لړای وروړي الله باندې نو سره پټنډوري چې کنده پورا کړی ورو بابا ته چې بچو تو سره څه پاتره پټنډو کې په سړی کې عاجزي پیدا کړي عاجزي پیدا کړي کني پیدا کړي ها دا خو د تجربه خبره پیدا کوي کني پیدا کوي پیدا کوي څنګه دا ته چې کله لوړ شي کنه کله وی چې چرچی لا لوړل هوټل لا کله وی چې جرګې لا لوړل کله چې ځلکا شنواری لا لوړل نو دا ته سلام یې او دا څه کړه هاي مو کړو دا برې ته بزول لغوړ کې تکبر تکبر هغه غټه غټه خبره چې خلک کوي اډوزه چې خلک ولي نو په هغه خوراک کې سړی په تکبر شو چې نه ټینډېرې خوړلې وي چې کله نو خوړې و مو خوړه چې شر خوړلې بس شکر به وو سړی چار شنه خوړلې چلا چلا نه کوي عاجزي کوي په سړی کې عاجزي پیدا کوي تکرار بد شعر سوال دا پیدا کیږي قران کریم خود هر عیب نه پاک کتاب دی ګورم نو په دغه کې په یو دریو آیاتونو کې مسلسل الله فرمایل الناس الناس الناس دا تکرار شو څه مطلب قران کریم شنه شو العیاذ بالله نا دغه ویل شي اشکال اوس یو اهم خبره ځان په پویا ده یو اعتراض وي یو اشکال وي په دغه دواړو کې فرق دی اشکال مطلب دا چې سترګو لري پر پر کېږي ته شي پی پی پیګنه چې دا چې شی دی ځان په یول غوړي د چانه د پښتنه وکړه دا ګنا نه ده یو اعتراض دی چې هغه له بلیم ویل کېږي بدنامه لګول دا ته چې د دین په باره کې بدنامي لګوي خصوصا هغه خلک چې هغه ځون نه روشن خیال یې ورته یاد لره انګریزي یا دنیوي عصري علوم زده کول دا څه کفر نه دی بلکې کې دې شي په ځینو حالاتو کې دی واجب درجه لورسي او مخکیم دا خبره کړې وا علامه یوسف لودیانوی شهید رحمت الله تعالی علیه نه تپوسو شو وی انګریزي پڑھنا جائز یا ناجائز هغه ته په جواب کې وی انګریزي پڑھنا جائز ہے انګریز بننا ناجائز ہے بس فرق دا دی ښا نور انګریزي به څه غلط شای نه دی دا سی څو ټکی دي انګریزي وی لګ دا سی په فنونو کې مهارت حاصل کړو نو الټا په اسلام دي اعتراضات شروع کړو یو افسرو افسرو دا چې ډیر غرور دی هغه په دغه خپل افسرې په یو واده کې سره ملو شو ته پوس یو کړو وی حضرت یو ته پوس نه کو نه څه ته پوس ته وی ته پوس دا دی صبر خشه ده که بد شره مینه قران ویل چې خشه ده وی خچ خشه دی کولی پکور دی می بالکل کول پکور دی وی اعتراض می دا دی چې الله رب العالمین ابو لهب لکل کنزل را ولګلې د بارنا د عرشنا الله له صبر پکور څه مطلب ابو لهب کنزل وکړ چالا چالا پیغمبر لا نو الله صبر و نکړلو چې کنه برداشت کړی وای څه شی وکړل په جواب کې تبت یدا ابي لهب وتب سورۃ راولې غلو کنه نو په کور خدا و چې الله صبر کړو اوس دای اعتراض کول موت المچ حضرت دې جواب نه مخکي یو تنقیح کول غواړم دات په خپل خپل لګیاي کده بل پچا به لګیاي وڅ مطلب مطلب دا چې دا سوال مسلمان نشي کولای دا سوال مسلمان نشي کولای په دغه انداز سره تو کړلو ها کله دا خبره کې په ششو په پنځ کې وی نو بیا دغه لا اعتراض نشي ویل اعتراض ته مو په قران څوک اعتراض کولای په قران به کافر اعتراض کوي څوک به اعتراض کوي ها شبهه اشکال چې ته وی اشکال ځان له شعر اشکال مطلب داو د اشکال مطلب داو چې ته ځان پوهه کا په نه پکې په خبره د اشکال مطلب دا چې زه په دا خبره پوه نه شو مې اوس جواب واورم تو د تصویر یو روخ کتل دی حالانکه په تصویر کې دوه روخ وي روپې کې دوه روخ وي کنه وي دوړې کنه تو یو روخ کته بل دی ونه کته نو بس فیصله دی وکړه ته خدا خبره کوي لیکن یاد لرا او چې یو تپوز دې ته نه کوم دار ته وایي چې ته خزه بچشته وی الحمدلله مې کاغه خزه لري څوک په غلط نظر وګوري صبر وکور دی دې صبر وکور صبر نه دی غیرت تقاضا دارو چې زه خود سترګې رو بس قتل و مې مې بالکل هم دا سیو لکه څنګه دی ویلا خو مې چې کوم دې ته وایي چې صبر وکه خیر دی او قتل مکوا یا چې دې جګړه مکوا او ته به وایي چې غیرت تقاضا هم دا غو دا سزان پویا کا پیغمبر لا چې کله ابو لهب کنځلې وکړلې د الله د غیرت تقاضا دا وا چې د هغه پیغمبر د دغه خیرو جواب په خیرو باندې وي ځکه الله غیرتی ذات دی دای کنه دی الله غیرتی ذات دی نو اشکال ځان پویا کا به رب الناس نه یو مراد دی ملک الناس نه بل څه مراد دی الہ الناس نه مراد بل څه دی څه مطلب په اعتبار د متعلق یو الله مراد دی ځکه چې ربم الله مالکم الله الہم الله لیکن الناس الناس کې اشاره و دریو حالتونو لا چې اے بندا ته چې کله مشومی تربیت له محتاج وي اے پیغمبر خلق له چې پناهي غواړم زپ هغه ذات رب الناس چې هغه رب یې پالون کوي وړو کې بچو مشومان دی ځکه چې هغه تربیت له محتاج وي په ایمان یو چې د مشومانو رب څوک دی تربیت کولو والے څوک دی بیا ملک الناس پدا کې اشاره وا هغه چاله چې هغه په ځواني کې وي په طاقت کې وي په ملک او په ملک کې وي الله فرمایي ک ارسمر په طاقت او په ملک کې وي ته تو مالک دا بادشاہي دا ته نه وتلو والد مالک دې څوګ دی ملک الناس اشاره وا هغه ځوانان ولا الہ الناس الہ حاجت رواله ویل شي ضرورت ضرورت ګور کوونکې اشاره وا دغلا اے بابا اے کمزوریا من الجنه والناس کاغا ان جناتی کاغا انسانان دی قران کریم اختتام لور سیدو مونږ چې کله شروع کوله ویلی مو چې بسم الله الرحمن الرحیم تمیلو تمیلو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم کې با او کله چې قران کریم د دومره مدینه بعد ختم شو نو په اخر کې دی ون ناس اخرنه ټکی ویلو سین تر وغلا داغه اخري ټکی سین او دی بسم الله نبیر وغلا دا به او سین چې سملو کې څه شي ته جوړ شو بس څه شي بس بس مطلب دا چې اے بندا اے مؤمنه اے مسلمانه کله ته د پوره یو شی کفایت کول شي او بس کې دی شي هغه دغه کتاب د چې قران کریم دې دغه لکینا او دغه قران کریم سره محبت جوړ کا الله تبارک وتعالى دې موږ توسلا د قران سره الفت او مين او محبت پیدا کی صرف سوره فاتحه امدا سوي بغیر د ترجمه نه ترجمه شوی ځکه چې هغه ثواب موږ له ملو شي پیغمبر فرمایي هغه څوک چې هغه حال او مرتحل عمل کوي نو د هغه ترغیب راغلی دی شیطان بیا خپشي چې ګوره قران کریم ختم شو چې ختم شي وندا سره بند کړلو شیطان جزا شکر دې ته خلاص شو کوي خو چې بیا دې شروع کوي ورنو شیطان بیا په مخ پنجر او چې چلو کده خو بیا به شروع واله نو شیطان لږ زور په ملوي کې پیغمبري څه شي به کېږي حال او مرتحل معنا ده